نظامونه په دې خپرونه کې د اسلامي او غیر اسلامي نظامونو په توپیرونو او ځانګړنو علمي بحث کېږي. له خلافت غږ نوي FM سره پاتې شئ او په بېلابېلو نظامونو ځان خبر کړئ. نظامونه زموږ د دې درسونو موضوع د اسلامي نظام او کفري نظامونو ترمنځ مقارنت ده چې د دوی په منځ کې کوم مميزات دي، د اسلامي نظام کوم مشخصات دي او د کفري نظام کوم مشخصات دي. اول راځو کفري نظامونو ته ورونو. کفري نظامونو نه يوازې سيکولريزم راخلو چې دا د کفري نظامونو سرچينه بلل کېدلی شي، او د ټولو نظامونو اعلی حاکمیت حیثیت لري. کفري نظامونو کې هر هغه نظام ترقي یافته او پیشرفته بلل کیدلی شي چې په سیکولر فکر باندې ښه خړوب شوی وي. په کفري تاریخ کې د یو نظام لپاره دومره قرباني نه ده ورکړی شوې څومره چې د سیکولر د سیکولریزم د راوستلو لپاره ورکړی شوې ده. نن وروڼو د غربیانو چې څومره سرمایه لګیږي په دې جنګونو کې، هغه ځوانان چې په خپلو ملکونو کې په اعلی معیار باندې ژوند تېروي، هغه نن زما او ستا په ملکونو کې چې جنګېږي، نو دوی د سیکولر نظام د راوستلو په خاطر باندې جنګېږي. سیکولریزم دوی ته دومره تقدس حاصل کړی ده، دومره دوی ته یو پاک او مقدس دین بلل کېدلی شي چې که څوک په امریکا کې دا اعلان وکړي چې زه عیسویت نه منم، زه عیسوي جوړېدل نه غواړم، نو هیڅوک به یې ملامت نه کړي، خو که څوک دومره ووایي چې زه سیکولریزم نه منم، نو دی به بیا بین المللي مجرم بلل کیدلی شي. د اسراییل په ټولو کافرو کې په یهودیت باندې، په دې خپل دین باندې ډیر کلک خلک دي. که په اسراییلو کې څوک دا اعلان وکړي چې زه یهودیت نه منم، نو شاید څوک څه ورته ونه وایي، خو که یوازې دا ووایي چې زه سیکولریزم نه منم، نو هغه طاغوتي قضا کې ددې جرم لپاره همدا خبره بس کافي ده. چې هغه طاغوتي قضاګانو کې ته مجرم ثابت شې بس همدومره خبره دې بسه چې تا ویلي دي زه سیکولریزم نه منم نو د سیکولریزم نظام د څېړلو یوه وجه دا سوله ورونو چې دا مخکې موږ ذکر کړله بله اساسي وجه یې دا ده چې موږ کوم ملکونو ملکونو سره موږ ته ګریوان یو لکه افغانستان او پاکستان او داسې نور ملکونه نو په هغو ملکونو کې سیکولر نظام حاکم ده نو له دې وجې نه اول سیکولریزم د بحث لاندې نیسو بله وجه دا ده ورونو یعنې د سیکولر نظام د څېړلو وجه چې موږ ورته سیکولر نظام وایو خو اصل کې دا یو مذهب او دین ده نظام موږ ورته وایو دا اصل کې مذهب او دین ده نظام ورته له دې وجې نه وایو چې د حکومت له لارې راغلی ده یعنې دغه دین او مذهب سیکولریزم دا د حکومت له لارې نه راغلی ده نو دې له وجې نه موږ ورته سیکولر یا سیکولر مذهب سیکولر نظام موږ ورته وایو نو دا مذهب او دين چې څومره خورسوی ده ورونو بل مذهب او دين دومره نه ده خورسوی لکه څنګه چې دا دين خورسوی ده او د دې دين چې څومره تابعداران دي د بل مذهب او دين دومره تابعداران نسته دي او دا دين یعنی سیکولریزم چې څومره خلک په خوشحالۍ باندې قبلوي بل دين دومره په خوشحالۍ باندې نه قبلوي په فخر باندې دې ته خپل نسبتونه کوي خلک او د کفارو په منځ کې دسې مشترک دين دده سيکولريزم چې دا کفار ټول په همدې دين باندې سره راجمع دي، همدې دين ته نسبت کولو باندې فخر کوي، که نصوارا دي هم همدا دين يې اوس غوره کړی دی، که يهود دي يې ولې همدا دين غوره کړی دی، يعنې په يهودو او نصواراو کې هغه دين هغه خلک ترقي يافته او متمدنه خلک بلل کېدلی شي چې هغوی کې سيکولريزم موجود وي، هغوی غاړه سيکولريزم ته ورکړې وي، يهود او نصواراو کې. نصارو هم دا دین غوره کړی ده، یهودو هم دا دین غوره کړی ده، که ځان ته مسلمانان وایي، ډېرو دغسې مسلمانانو هم دا غوره کړی ده، که ځان ته هندوان وایي، هغوی هم دا غوره کړی ده. هندوستان کې هغه ګوندونه چې هغه د سیکولر نظام او مذهب خلاف وي، هغه ګوندونه وخت په وخت باندې ټکوي، سر جګېدو ته یې نه پرېږدي. یعنې دغه ملکونه اګر چې اوس هندوستان د هندویزم مذهب کې خور ده، دغه اروپايي ملکونه دي، په دې کې نصرانیت ښه خور ده یهودیت په دې ملکونو کې خور ده خو چې څوک هم سیکولریزم ته څومره نږدې وي د سیکولریزم نظریې باندې عقل او فکر ښه خړوب وي نو دا خلکو ته متمدنه او ترقي یافته خلک غږېدلی شي معلومېدلی شي دا وجه ده ورونو چې دا غربیان تل کوشش دا کوي چې اسلامي نظامونه خو یو وار نه پرېږدي په ځمکه باندې اسلامي نظامونه بیخی نه پریږدی اسلامی نظامونو لپاره چی څوک هم کار کوی نو دوی دا بیخی نشی برداشت کولی په ځمکه کی دی نه علاوه هر هغه نظام چی هغه دی سیکولر نظام نه خلاف وی هغه نظامونه هم دوی وخت په وخت باندی ټکی نه پریږدی دغه د بشار الاسد چی په دی سوریه کی کوم نظام قایم کړی وو نو دا یو کمونیستی نظام وو دا روسی سره څه له وجی نه ورانه ده روسی سره دی کمونیزم له وجی نه ورانه چی دغه کمونیزم نظریه بیا څنګه چې د اسلام نظریه د سیکولریزم نظریې نه خلاف ده دغسې کمونیزم نظریه هم د سیکولریزم نظریې نه خلاف ده نو دغه د بشار الاسد نظام د ورانولو په خاطر باندې هغه تاسو په نامه باندې مسلمانانو تنظیمونو سره چې امریکې کومک کاوه همدغه وجه وه چې دغه نظام ختم کړي نو دنیا کې امریکا او د هغو حلیفان ټول عمر لپاره دا کوشش کوي چې هر هغه نظام چې هغه د سیکولر نظام خلاف وي هغه نظامونه ختم کړي دغه هغه هر هغه نظام چې هغه د سیکولر خلاف هغه ختموي خو دومره ده چې هر هغه نظام چې سیکولر به هم نه وي خو د سیکولر خلاف به هم نه وي هغو نظامونو سره یو څه ګزاره کوي لکه دا کوم شاهي نظامونه چې په دې سعودي عرب او دې ملکونو کې حاکم دي نو دغه نظامونه اگر که ډیر په ډیره سیکولر نه دي اگر که سیکولر ډیر نه نوتی ده کې سیکولر نظامونه پوره سره اخیستی ده خو پوره په پوره سیکولر نظامونه نه دي نو دوی دې له وجې نه هغوی سره کار نه لري چې سیکولر خلاف نه دي هغه نظامونه د سیکولر خلاف نه دي نو سیکولر په مقابل کې نه دي نو دې له وجې نه دوی ورسره کار هم نه لري بله وجه دا ده ورونو چې دومره خطرناک مذهب او دین ده دا نه سیکولریزم چې یو کس به شپېته کاله یا اویا کاله به د کفري نظام لاندې تیر کړي وي او په دې نظام کې داخلېدو او دې ته د غاړې ورکېدو له وجې نه چې دا پوره په پوره به دې نظام کې ورداخل سوی وي او پوره به یې ورته غاړه ورکړي وي نو دې له وجې نه به له کلونو نه راپدې خوا یو سړی د ایمان نه خلاص سوی وي دې نظامونو کې خو ده ته به معلومات نه وي چې زه مرتد سوی یم دی به مرتد وي او دی به ځان ته وایي چې زه مرتد سوی نه یم وجې دا ده چې لمونځونه به کوي روزې به نیسي زکات انفرادي اعمال به کوي ده ته به داسې معلومېږي چې زه مسلمان پاتې سوی یم حالانکې دې نظامونو له وجې نه چې دې نظامونو ته به یې غاړه ورکړي دې نظامونو کې به ورننوتی وي یو سیکولر عقیده به یې خپله کړې وي نو دې له وجې نه دی یو مرتد سوی ده ته به معلومات نه وي بله وجه دا ده ورونو چې ټولو کفري نظامونو کې غالب کفري نظام همدا سیکولریزم ده د هرې زمانې حق پرستو علماو نښه دا وي چې په هغه زمانه کې کوم غالب باطل او غالب کفر وي هغه رد کوي همیشه لپاره داسې مسایل بیانوي چې د هر چاپ کې اتفاق وي یو څوک چې داسې مسایل بیانوي که نه چې هغه اتفاقي مسئله ده همیشه لپاره همدا مسایل بیانوي نو دا د حق پرستو علماو نښه نه وي وروڼو نو حق پرست علما د وخت ضرورت ته ګوري چې په هر وخت کې کوم غالب باطل وي غالب کفر وي هغه رد کوي نو ځکه موږ د دې زمانې غالب کفر چې سیکولریزم ده رد کوو وروڼو چې دا یو غالب کفر ده او غالب باطل ده او غالب بدعت ده سیکولریزم نو ځکه دا موږ رد کوو بله وجه دا ده ورونو دلته په دې درسو کې مونږ د سیکولریزم د نظام د پوره څېړلو په خاطر باندې چې مونږ دا کوم درسونه شروع کړي دي نو بله وجه دا ده چې دا نظام او مذهب چا پوره پېژندلی نه ده عام مسلمانان خو لا څه کوي چې علما یې هم نه پېژني الا ماشاء الله زموږ د دین مشرانو په هره زمانه کې غالب کفر او غالب بېدیني غالب فتنه غالب بدعت پېزانده نو په همغه شکل به یې خلکو ته معرفي کاوه. یعنې هر دموږ مشرانو په هره خپله زمانه کې غالب کفر، غالبه بې دیني، غالبه فتنه او غالب بدعت به یې وپېزانده نو په همغه شکل به یې خلکو ته معرفي کړ نو خلک به په اسانۍ سره ځان هغه کولای سي بچ کولای سي ترې. یهودیت یې موږ ته داسي معرفي کړی ده چې د سپین ږیرو خلکو هم ترې هغه راځي نفرت راځي د یهودیت نه. د ځوانانو هم ترې نفرت راځي، د بوډۍ زنانو هم ترې نفرت راځي، د تعلیم یافته او بې تعلیمه خلکو ټولو ترې نفرت راځي، د غره شپون به یې هیڅ به په دې تعلیم به نه یې ورسره علم به نه لري خو چې کله تا ورته ویل چې دا یهود یهود څه خل خلک دي، دا یهودیت څنګه دین ده نو ده به ډېر زیات نفرت به یې ترې راځي، یو فاسق فاجر به وي دین سره به یې هیڅ تعلق نه معلومېږي خو یهودیت به بد په لګېږي. داسې نصرانیت نصرانیت به هم یو سړی به خه دين نه لري وي دين سره به تعلق ډير نه وي خو په ده باندې هم بدلېږي په تقوادار سړي باندې هم بدلېږي د هر چا به بدې سي دا وجه دا ده ورونو چې د علماو موږ حق پرستو علماو په خپله زمانه کې دغه کفر موږ ته ډېر دغه باطل موږ ته ډېر په ښایسته شکل باندې پوره وضاحت سره یې راته معرفي کړې ده او بیا یې هغې نه موږ نفرت پیدا کړی ده نه چې هندویزم ورونو هندوان د خلکو څومره بد راځي ترې څومره د هندویزم مذهب نه بد راځي دا وجه دا ده چې همداسې حق پرستو علماو خو واضحه کړې ده او خلکو یې نفرت ترې پیدا کړی ده خو دا یې ورونو یو نوی عصري کفر ده او عصري فتنه ده چې پیدا سوې ده خو افسوس چې نه اکثر علما پېژني چې خلکو ته یې صحیح معرفي کړي او نو دا خبره اهمه ګڼي چې دی یې په خپله باندې وپېژني په دې دی نه پوهېږي چې دا بدعي مذهب او دا بدعي فتنه کومه ده چې موږ خلک ترې منع کړو؟ دا ورته معلومات نشته. نه سیکولریزم باندې پوه دي چې سیکولریزم څه ته وايي او نه د سیکولریزم ضررونه ورته معلوم دي او نه د سیکولریزم د خورولو اسباب ورته معلوم دي چې په کومو لارو باندې دوی په دې ملکونو کې دا سیکولریزم خپروي او نه د دې په مقابل کې بل متبادل نظام چې هغه یو اسلامي نظام ده نه دې ته خلک متوجه کولی شي او نه دا ذهنیت چاته ورکولی شي چې دا یو کفري نظام ده خلکو ته یې داسې معرفي کړي نو دا هم نشي کولی نو داسې علما ورونو که ډېر زور وکړي ډېر زور وکړي علما دا چراغان دي د هرې زمانې د تیارو چراغان علما دي نو که علما کله یو فتنه ونه پېژني یو باطل ونه پېژني یو بدعت ونه پېژني یو کفر ونه پېژني نو نور خلک به یې څنګه بیا وپېزني؟ نو دا علماء وروڼو که ډېر زور وکړي او ډېر کوشش وکړي چې یاره موږ دې خلک د سیکولریزم په صحیح شکل باندې خلکو ته معرفي کړو او خلکو دې ترې متنفره کړو، خلک دې ترې جدا کړو، نو داسې طریقه باندې یې بیا معرفي کوي خلکو ته چې هېڅوک یې هم ورسره نه مني، یعنې په داسې شکل باندې یې ورته معرفي کوي چې هېڅوک یې ورسره نه مني. لکه دوی خلکو ته داسې وايي، ګورئ! وايي دې مکتبونو ته خلک. مه لېږئ، بچیان مه لېږئ، دې مکتبونو خلک عیسویان کړل. وایې دې مکتبونو کې د عیسویت او د یهودیت دعوت ورکولی شي. دا سمون وایې دې خارج ته مه لېږئ، که خارج ته مو ولېږل ګورئ یهودي نصراني به درته راغسي راواپس سي. ای وایې دا موسسې په دې خاوره کې مه پرېږدئ، په دې خپل مندیقو کې وایې دا موسسې مه پرېږدئ، ځکه دا موسسې وایې د یهودیت او د نصرانیت درس ورکوي. خو دا دوی خپل هم یو نیمګړی تصور له دې. سیکولریزم نه اخیستی وي، دې غالب کفر نه یې اوس دوی اخیستی وي او خلکو ته یې هم داسې په نیمګړې طریقه باندې خلکو ته معرفي کوي، نو بیا نتیجه دا سي. ډېر وارې داسې اوسېږي چې یو سړی خارج ته تللی وي، خارج کې دوه درې کاله یې تعلیم کړی وي، څلور پنځه کاله یې کړی وي چې کله بېرته راسي، لمونځونه هم کوي، روزې هم نیسي، ږیره یې هم پرېښې وي، ښه دینداره سړی وي، یا دولسم دولس کاله په دې مکتبونو کې پاتې شي، د دولس کاله نه بعد د مکتبونو نه فارغ شي، دغه سیکولر تعلیم نه. نو چې کله فارغ شي بيا لمونځونه هم کوي، ږيرې هم پرېښي، روزې هم نيسي او عبادت ګذاره سړی ترې جوړ وي. کور کې به يې لمونځ قضا کاوه را قضا کاوه، دې پوهنتونونو او مکتبونو کې نږدې څنګ کې ورسره جوماتونه وي، جوماتو ته ځي راځي، يو دينداره سړی ترې جوړ شوی وي. دغسې دا موسسې کلونه کلونه په دې يو خاوره کې تېر کړي، يو منطقه کې تېر کړي، خو هېڅوک يې يهودي کړی يا نصراني کړی نه وي. چا ته وايي چې په ټاپې په خلکو باندې لګوي، په شاګانو باندې خلکو ټاپې لګوي، کلونو کلونو دا موسیسې په یوه منطقه کې تیر کړي په هیڅ شی باندې ټاپه ونه لګوي نو کله چې دا خبرې خلکو ته وکړي خلک یې دې نتیجه وګوري چې دا نتیجه یې داسې کوم موږ ته مولي صیبانو ښودلې وه دغسې خو راونه وتله نو بیا خلک په دې ملایانو باندې اعتراضونه کوي چې دې ملا صاحب ته وګوره څنګه چې غلطې غلطې مسلې بیانولې دا خلک خو داسې دینداره خلک ترې جوړ شوي دي دا سړی دومره دولسم نه فارغه څه هماغسې دینداره سړی د پوهنتون نه فارغه څه هغه دینداره سړی دی نه یهودي څه نه نصراني څه شپږو کاله په خارج کې تیر کړل نه یهودی سوی ده نه نصرانی سوی ده دی موسیسی مونږ کلونه کلونه دی مونږ منطقه کې تیر کړل هیڅوک یې یهودی نصرانی نه که نو دی خلک هم په خپل دعوت باندې شک پیدا کی چې یاره خلک ویل چې یاره دا دعوت اسی چیری غلطی خبری دی چې دا ملا صاحب مونږ ته دا کوم دعوت راته راکوي اوی دم ډیر واری په خپل دعوت باندې شک پیدا سی حالانکه دا متعلم به ډیر واری دی به سیکولریست جوړ سوی وی سیکولریزم کې به ورننوتې وي، سیکولریست به جوړ شوی وي، دنه به یو ماډرن قسم مسلمان جوړ شوی وي، هغه مسلمان به دی نه وي چې کوم مسلمان رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې مسلمانې باندې صحابه کرام روزلي وو، دی به هغسې قسم مسلمان نه وي، دی به یو سیکولر مسلمان وي، یو ماډرن قسم مسلمان وي، جدید قسم مسلمان به دی جوړ شوی وي، خو دلته به معلومات نه وي، ده به سیکولر عقیده او سیکولر نظریه به یې جوړه شوې وي، خو ده ته به معلومات نه وي. خو دا ملا صاحب سیکولر نظام عقیده او نظریه نه پیژني نو خپل ویم نه پیژني نو څنګه به خلکو ته معرفي کړی شي خلک به څنګه ترې متنفر کړی شي نو ځکه موږ په دې درسونو کې ورونو ان شاء الله تعالی سیکولر نظام سیکولر عقیده او سیکولر نظریه به ان شاء الله تعالی څیړو اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين او له هغه څه چې له الله تعالی پرته یې عبادت کوئ، موږ له تاسې نه انکار کوو، زموږ او ستاسې ترمنځ تلپاتې جګړه او دښمني پیل شوه تر دې چې تاسې مسلمانان شئ. په ټوله نړۍ د اسلامي خلافت د قیام په هیله. يا شباب دينا هبوا وانصروا بسلاحكم هبوا